زکه اسکار خلق کوي هر یو انسان دا کوشش کوي چې دا سه ذکر وکما چې پاغه ذکر باندې زه خپل رب د نږدې شوم هر یو انسان د الله د رضا کولو کوشش کوي هغه تا غلار د کوشش د نزدېکت معلومه نه قوما جلسا مسکی دا واجب لغیره دی اکثر خلق چې کلا رکوع کی د رکوع نه پس بیا ودریږي نه فورا سجده لذي کلا کلا جلسه د دوو سجدو په منځ کې ناشتا ته جلسه وي بعد خلک چې کلا یو سجده وکي نو چې را پورته شي نو فورن بل سجده لبیازي نبی علیہ الصلات والسلام د دې مبارک سو حکم کړي ځکه دې یخه یخنۍ کې سړی او دسو کې جنابت کې غسل کې صفا کپڑے واچي و خوباسي جمعه ته لاړ شي او خدای دې نکي اسنه چې موږ نه بس لاړ نشي او الټه په موږ باندې سبب د نقصان جوړ نشي لکه حدیث کې دا هم راځي یو سړی موس کوي او هغه موس پاغه باندې لعنت وای ا موس کوي او هغه موس پاغه کس باندې سوې لعنت وای نبی علیہ الصلات والسلام دا ویلي دي ان المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجي به منزګزار د الله سره خبرې کوي منزګزار د الله سره جرګه کوي نو دې دې وګوري چې دا جرګه د چا سره ده دې دې وګوري چې دا خبره د دې منګزار د چا سره دي دیو جنا یو خادی خادی یو انسان نو ګوري په موږ کې حدیث کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام وایي چې کله خپل رب ته ته متوجي نبی علیہ السلام یو کس ته ویلو فجعل بصرک وګرځو خپل نظر پاغه ځای چې کوم ځای کې ته سجده لګې طرف ته متوجه رب ته مخامخه ته چې کله یو خاده فقوري نو الله د نه اوري او لذا خپل مواجهات ستا الله سره نه راځي بیا او ته خبرې ما سره کې مجاوات زما سره کې او توجه کله یو خوا کې او کله بل خوا کې لکه چې دوه کسان ناس دي او خبرې کوي او پاغي کې یو سړی داسي چاغا کله یو خوا ګوري وي یره زه تا ته خبر کوم ته یو خوا دې خوا ګوره متوجي سره کېږي زما خبرو ته کلاس کې استاد سبق خې پڑھائی کوي کم شاګرد چې د استاد طرف ته نګوري کله دیوال ته ګوري کله شاته ګوري او پاسه وي توجه دې غلطه ده وای کنه وای هغه د سرزنه شور کوي وای بچي زما دې خله ته ګورا ما ته ګورا زکه چې تاسو را متوجه ما نو هغه د دنیا تعلیم ده د دنیا ذکر ده او متوجه خپل استاد ته نو چې د الله د احکم الحاکمین سره خبره کې نو هغه وته متوجه خپل رب ته نو قوما جلسه یو حدیث کې راځي یو سړی منځ کو نه سي قوما وکړه نه سي جلسه وکړه نبی علیہ السلام و الا شو منځ بیا وکا بیا غ منځ کو و بیا منځ کا بیا غ منځ کو و بیا منځ کا او حضرت زمانه صدا سی یو غلط کار شوی وی تا قومو جلسه منځ کې پرې هو دا یو لوی ګناه وه ترکار کله یو سړی د پنسي د ګټۍ نه کته کوي په دې موږ کې درې ځلې موږ کړي پیغمبر موجود دی جمعات کې اوسې د درې پیرې موږ کې موږ نه شي وې حضرت ولې نه شوي زمانه څه ګنا وستانه عظیم ګنا شوی ته موږ ته ولاله وسو وستا پنسې دې ګټونه کته دی بازو سيزونو له خلق اهمیت نه ورکه په حدیثو کې شریعت کې داغه ډېر لوی نقصان هم دی او داغه ډېر لوی فضیلت هم وي نقصان دې کې باغه نقصان غړي د فیدې دې کې باغه فیده غړي مړه مونږ دې نو خطا رساس کې الله قبولولو والا دې نه د قبولولو والا شرایط دي بیا خو داس مکوا مخه سی وینځه او پی وینځه مړه بس الله قبولولو والا دی نه د موس کولو د پاره شرط دی دا او داس کولو د پاره شرط دی څنګه چې د دعوت قبولولو د پاره شرط دی دا له یو سره دعوت درکې راشي کار رول ته باغل دی او چې هغه نه راغله تا ته وی تاغه سوق جی په مخه له ورځې ما دې سیم نه دی ویلي دارنګي د روزي د پاره شرطونه دي د مونږ د پاره شرطونه دي د عادت د پاره شرطونه دي باغ شرطونو لار شه نو الا بده الله مون قبلې کپاغ شرطونو نه یا ساته هغه بس خپويږي بیا قوما جلسا نبی علیہ الصلات والسلام حدیث کې راځي یو سړی منځو کا شاته لراغه ولال له روس کې سو نقصان وکړ هغه وې اسم ما پیغمبر نیوی دی خو مخ کې ولال له او دا هو اخري نه صفونه دي لکه باج معصومان باج خلک رستو صفونو د مسکه خبره کې یو بل سره مشته غریوانی موز ختم شو نبی علیہ الصلات والسلام اصله نو غوښته و دا ولی په موز کې اخوا دې خوا کارونه کول حیران شو نبی علیہ السلام وی انی لا اراکم من بعدی زتا سوینه مرسو د خپل ځان نه څنګه چې زه مخکې ماته یو سیس کاری لورستو ماته کاری او سوال لري چې بیا خو پیغمبر په نزول باندې خبر دی کنه چې دې کې ولا لواز حل معلومیږي او دا غره په حال پوګي چې خبره کوي دې شور کوي دا نقصان کوي نبی علیہ الصلات والسلام وې چې ز الله خبر کړم په دې مونږ کې په طریقې د وحی سره دا د پیغمبر تعلق د الله سره جوړ لې وه سره خبرېږي دا خصوصیت او دا معجزه را ما او تا د مخنم نه خبرېګو چې را ته مخامخ موجود نه شاته نه وو په طریقې او لا باندې خبر نه یو پیغمبر پاک وې ز خبرې غم زکا چې ما الله خبرې چې په دې دریم صف کې په پنځم صف کې فلانه کس دې او غدا نقصان کوي د دې دوو ګناهونو نه علاوه کلولوی ګناهونه یو انسان کړي الله ولاغه په بارکی شفارس حکم کې کده دې بنده بارک سوک شفارس کینو دې قبلو ما او قوم نشي نو د هغه ګناهونو په وجبا غل عذاب جهنم کې ملاوي بیا به الله داغه نه پد جهنم نه روباسي او پیغمبره تعالی مناسب ندی او مؤمنانو تاسو له مناسب ندی چې چا زما په صفاتونو کې ما سره مخلوق پر خدار کا اغل بخنه مغواړی زو ته بخنه نکوم الله وای وګړه د ابراهیم علی السلام پلار دې ازل خو پلار دې د پیغمبر الله وزو ته بخنه لکو ما زرتا اگر کدی خزدا او چې په شرک د دنیا نه لال نو لاس م پورته کوه چې الله ته معاف کا زکتا ته پته دا چې د دنیا نه په شرک باندې لاله پدې کې دلال چې د الله چې پتونه راغسته او مخلوق له ور کړیو زه ته بخنن کوم نو دا سه کس د موزنا مکه کې دونه ډېر پرېس پکار دی یا غتا وازونه کوي په غمونو خادو کې تکالیفو کې دا سه عقیده والا خپل نکیږي نو که چا په سیمو ذکر دا غم سره نکیږي شاته قران ویلي سورته محمد کې الله یو آیات مونږه ذکر کړي که چلیږي چلیږي به کنه پرېدا نه سو په کیسه نه هغه دې کې دکان کو چې رشي هغه دې کې دکان کو چې مارکیټي هغه دې شي دکان کو چې دا غزه رواج جاتي هغه ټول په لو باندې سوچ کو پاغه دې کې منګا نو چې څنګه هغه ټول په کړه ایم کمای مالکم خې خلقم پارال پر طریقہ نو دا غي لحاظ کو خود دین د موز لحاظ مم نه کو هو ته سوک شنو بس پیدا بهرحال د موږ لپاره دا شرطونه نکملی اکثر موږ د باز خلکو چې پنجاب کې بلځه کې یو سړی خیال ساتي یو سړی ته ټیک ده خو چې ته داسې خلکو پسې موږ کې چا کار جهرل لیکلی یا علی مدد په میرا به لیکلی یا محمد المدد یا فاطمه یا ساته علماء لیکلي په داسې جمعتونو کې ځان له مسکول په یو صحرا کې په یو ډاګه کې بهتر دی کم دې کې شرکیات کیږي د شرکیات او په ځای کې عبادت کنه دی پیغمبر پاک وایي هغه ځای ګنده دی ګنده کړي دی په دې باندې چې پای کې شرکیات او بدعات کیږي نو چې یو تا ګن مخه کا یو مشرک دی یو ګن دی آیا علی مدد چغي وای ها حیا فلانی یا شیخ عبد القادر جیلانی چغي وای اغیسنی یا عبد القادر جیلانی یا ساته د داسې خلکو عبادت خپل نه قبليږي نو چې څوک په سیولا زاغیم نه قبليږي دا ډېر کوشش وکړ دی ځان له موږ کا ځکه چې نه کېږي عقیده قران وای نه کېږي پیغمبر تعالی ویلي پیغمبر مشرک نه باندې غواړي بخنه نه قبلو توبه آیات دې کړ نو ما او تا کو نو غواړو خپاک غم کې لار حشر کې لار کفر کې لار نو زمونږ لپاره یو داج نه پکار دي جامه پاکا زې پاک او دس انسان پاک کله صفا حرام نو حلال سود د سود لحاظ کو سود دې پسې مونږ نه کیږي نو چې یو حرام خور دی او منخت د کنده سيزونو خلونه پسې مونږ کیږي هغه پسې مونږ جایز دی اله دا رشوت دې پسې مونږ نه کیږي باز خلکو یې لکه ماره خاطر پوس کوي نه پوي راکړه اله جی سودی سره خوا کې مونږ کیږي چې را سره ولاړ یو کني کیږي کی دا غو خپل ګناه ده پاره باندې ستاسو نقصان هغه سره نشته خو چې دا شرک کړي دی او دا الله د الله سره مخلوق پر خدار کړي دی او هغه تاسو سره ولادت خدای ته پوس نه کوي چې د سره موږ کیږي کني ادا الله سخت دشمن دی الله وی زما چې کم صفات او اتا مخلوق له ور کړی دي هغه ځان سره جو خدره او هغه بل خیر دی ګناګار دی خدا کار به نه کړي نو د ار یو سړی سره چې تکیږي منځ سره کیږي دا ګناه ځان له چې غلط کار کوي زنای دې شرابي دې آرام خور دې ولې کته ویني کی نه وې زمون نکو نو بیا بس کې چې مونږ ته پرې هو دیو جن علماء لیکلي دي چې د نور پرې وته په ټیم کې ساده یو سره ته پوس کوي او هغه سره دې د مون شوقي نه دی یا د نور خطو پر یا پر خطو یا پر وته چې مونږ کیږي وا او مونږ کیږي ولی خو باندې ګور چې نکی او اسلام علیکم لالو اړو مونږ کو علماء وی چې دی وی مسکیګو نو کو نور سنې عادت خو بشیر دی مونږ زباره کړه اگر چې دا وخت د مونږ کولو نه دی خو تا ته پته ده چې دا سره یو باندې ګور د مونږ نه کولو پر خپل باسي یره اوس مسکیګي واو کا ستا کیږي ولې کته او ته ویني کی خو ذکر نه ا دی وجنا په دې ډیرو سيزونو احتیاط بهر حال مقصد می د منځو قیام رکوع سجدا پاکواله نبی علیہ الصلات والسلام خسته خسته وزاج متفوذلی مونږ یو کو په سي طریقه باندې بس صرف قبله ته مخ کا او مختصر دعا وغواړه بیا منځو کا زیبا بدله نبی علیہ السلام بچکلا په مسله باندې منځو کې د امام نور دن پکانه سره امام امام د پاره کان ينصرف يمينا وشمالا نبی علیہ السلام بکل کی طرف ته شو د مسلې نه کله ګس طرف ته شو کله بشات شو کله مخک شو امام لا پکار دادی چې په کم ځای کې فرض مونږ کړي هغه ځای کې به سنت نه کوي یا به مخک کیږي یا به رسو کیږي یا به مخک استغفار وکړه دې خبر زموږ د جمعات کې دا کسان ډیر زیات دي حدیث ته پیش کوه چې کله موږ هم سلام جار باسو نو بیا ګوره لا سلام د جار باسې دلو انتظاری فون بیا پاسېږي منډه وای هغه دعا خو پرې ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې سړې پاسې د زریو لپوګو زور کو کتا وکینا دا وظیفه سو د مون نه رستو کوي صاحب د مسلم شریف روایت ده د دې انسان الله وې زټول ګناهونه معاف کوما اگر کده د ګناهونه د دریاب د زګم نه ولې نه دریاب د پاسه چې کم زګ روان ډېر نو کده ډېر ګناهونه الله وې زې معاف کوما دا نه زما ده نه د صحابي ده نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعین ده کم عبادت د پاره چې نبی علی السلام وخت مقرر کړي وخت بوله مقرره لکه دی جمعې د مونږ پاره دا دوه رکعات دا وخت مقرر کړي یاد دی اسکارو د پاره دا تعین مقرر کړي چې دوه دوه زلبوي مدخل ابن الحاج لیکلی ډېر لوی مشهور صوفي تیر شوی دی داغه کتاب د سلور جلد کې پای کې یو عالم هغه بیان کوي چې هغه خوب ولید ډېر لوی عالم وې د قیامت ورځ ده او خلک ډېر په hebat ته ډېر په پریشانې سره دي زم پریشانې ما اجر ملاو شي هغه عالم وې زم پاغه خلکو کې روان شوم ځکه مام د دې وظیفه کړې و مون نه پس به ما خامخا دا وظیفه کولا زچې فرشتو ته را نږدې شوم نو فرشتو زونی ولم ترستو شه مې ولې ما وظیفه کړې ده نو فرشتي ما ته وې چې تا دا وظیفه کړې ده خو پورا تعین ستانه ده کړې کله به کم کړه په دې شو به ودرولې نو طالب ثواب ملاويږي خو هغه ثواب نه ملاويږي کم ثواب چې هغه خلکو له ملاويږي چې پوره ګنټي سره د دې سيزونو پابندي کړي وا ګوره سیوا ویلې خو هغه ثواب نشته په سیوا والی کې ثواب نشته وروړه چې په کم تعداد پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کې ثواب دی کم وقت پیغمبر خودلې په عبادت کې آی کې ثواب دی اے تر دې دوه رکعات جمعې په ځای باندې تشبق رکعات وکا په دې وخت کې الکه دوه رکعات په تشبق رکعات فرض کیږي ما خو ډیر مونږ وکړ نه پاک شپه کو رکعات بای ثواب نه ملاویږي کم ثواب چې د جمعې د دې مونږ په دوه رکعات په فرض ملاویږي سلامي جار باس یوی غالطه او بل غالطه خو خخپه ماته کړي نه دا را ګرځیدلې نه دي او یا په هغه ځخ په پاکه حالت باندې ناشته چې یو په ودرولې دا او بل خپه ماته کړي او پاغه ناشته پاغه طریقه ناز دې مخې قبله ترې لزل سو کوئی نو پدې داغه لس درجه ملاويږي داغه پدې لسو ګناهونه ختميږي داغه لس درجه پورته کیږي او پدې رز بده د غلطو کارونو نه الله منع کوي کدلا اسه اسباب د ګندګيري جوړيږي د حرام جوړيږي نو الله به داغه نه ساتي د دې کلماتو په وجه باندې د شیطان نه به بچوي د شیطان د غلطو غلطو کارونو نه به الله دا انسان بچ کړي او پیغمبر پاک وي د غرض داغه د پر ډېر قیمتي دا او ډېره بهتره ده او د ټول خلکو نه بهتر ده په دې کلماتو سره او هغه څوک ته بهتر ده چې دا کلمې وي او نور کلمات او بیا خود بهتر ده ادا سه دعا او دې په ټول مخلوق کې بهتر دی کده دا کلمه وي او هغه څوک ته بهتر کړي چې هغه دا کلمه وي او نور اس کارم کوي تلاو نو به خود بهتر دی دا سوره ماخام منفرد رستو او دو سحر دارنګي نور وظایف راغلي دي خسته خسته خو منګه پکار دا دي وظایف نمخ کې موږ روز تاکید پکار دي مونږ یو اهم شوبه ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بچکلا گورنر رګ یو زیتا وې گورنر الله چکلا غ خلیفہ لس کال سره پاسه خلافت کړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ گورنر ته ویلار شاه او چې تکلزه اغالاقه ته لولم به د خلکو منځ ګورا وګوره دا غي ټم ټیبل معلوم کا او ګرځا دا غي د منځونو حالات په اډو ګرځا په بازارونو ګرځا اے ګو نرا کداغ خلق منځونه او په صحیح طریقه باندې دا غي ارکان سیده بیا ته پوسټ مکوا دا غي ارکان سیده د چې دا سود کو چې دا موز کو به زما موز له قبلېږي نه کوم سود یره زه چې دا ها په مخ باندې دا خسته حجل لكم چې دا موز کو ځکه مو خو با موز کې وایو نخلعو ونترکو ما یبجرو الله من به دا چا سره بایکاټ کو دا خلکو سره مجلس پریدو چا ستا خلاف کوي دا هم اسنه جزو په خپل خلاف کومه وې مداسي او کومه دغه سي بیا ودا کارم بیا په جواریم نه کوي بیا په غلام نه کوي چې قران کې الله وایي چې یرا غلا خنه ده لو دی موز کولو سره انسان د ډیر سوزوم نه بچ کی ځکه حضرت عمر ویلو جنو هو وای هغه په ټول کې نقصان نه کوي پیمانو کې به نقصان نه کوي غبن به نه کوي دوکه به نه کوي خیانت به نه کوي نو الله دې موږ معاف کړي چې دا چا د منځونو سره دا کارونه دي نو وای دا غي مونږ نه مونږ به کوي مونږ نه حضرت عمر جان هو وي ها اي مونږ نه چې سره د دینه غلط کارونه کوي نو وای هغه د خپل مونږ اصلاح کوي بس یا مونږ دې په موږ پوهه نه دي سورته نساء کې الله وي ولا تقربوا الصلاه من ذکر کې تاسو مونږ سره اپریشنو کې نشه دا ووتی بوتی وی غلط خبره کوي ویل کتا دا وی نه مانوي تا وی سړی زنا سم تا ته لاس په مدر نه ویلو نو وی کنه وی چې کم یو سړی د کم یو سیز عادت نه په خوب کې او د بیهوشۍ په حالت کې به هغه کارونه او خبره کوي یو ځای کې زما شپه وا یو کلندر ډرایورو هغه موږ سره ملاسو په کمره کې نو چې شپه شو نو کلندر چریواله پیښور پیښور پیښور د شپې چریواله دا خلکو دې دا چې د شپې شي مې د پیښور سره کار دی د خپل سوالو کې جوړو سره کار دی چې کم یو سره د دین په کار کې مبتلا وي نو کاغه به خواشي په حالت کې نو هغه با د ذکر اسکار چې سبحان الله سبحان الله سبحان الله دیو جن حدیث کې راځي الله چې څوک جنت ته بوزي صاحب حدیث ته نو هغه انسان ته الله د دین کارونه آسان کی د دین کارو ته آسان کار کی مړه مونږ ته او تاسو کله آسان کړه دې که څه ګرانه ها تلاوت قران کولاو کا آسان کار دی او چې پچا الله د جنت پرځونه نه کوي بل طرف ته بوزي د دین کار په دور اکران کی کانما یصعد فی السما څنګه چې بر اسمان ته خطر ګران دی او په دې یخ یخنې کې پاسېږي مو بنین بو باسم او بلوزر بو باسم او جرابې بو باسم په وېز سړی په اړه وکم بس الله غفور رحیم دی روټي مخره الله غفور رحیم دی مړه ګډه بداسه وکړي شي شواروز کې خطرې په لږه تا روټي نه خل نو دا نه وي چې خیر دې ګډه ما معافيو کې ما ته دوي کدا دې نه خدا پیدا کې بیراله وکې ما تکې ما یخري دا چیس کل غواړي دا نه وي چې ګوره وخت عبادت ته زمانه به سبا زمارب ته پوس کې په قبر کې په محشر کې به ته پوس کې د صراط په پل باندې به ته پوس کې په حساب کې به تاسو کېږي وزن کې به کېږي سهای په ملاويږي د پرچو په خيو په کسلانو زما هغه مقام کې بیا سو کوم وروړه دا چې ډوګلو کو نسته شي کنه او د بعد آی کې دن کې خو دې شي کله کله چې جنازې لزی نو د قبر تماشم کوي بس جنازه وکړه الله اکبر منډه وای نه نه کله کله قبر ته ځه پیغمبر پاک وی صلی الله علیه وسلم ایز نارینو اے سړو تاسو جاز قبرونو ته ځئ تاسو جاز زکه قبرونو ته ځئ چې دا قبر لیدل مقبره لیدل مرګ یادول دا د انسان خواهشات کمې دا د انسان خواهشات کمې وی ګورنن د دې سبا زما دا زیره نو کدا باز ډیر کارونه کوي نو دا غې نه په دا وخت لګوندي واوري کنه او چې دا چې هغه نه خبر نه وي مړه میرا خیرات به نه نه وا خیم درته پوشه موږ له پکار زادي چې دا اخر سوچ کو یو کار کو هر کار چې کو پدې کې موږ دا سوچ کو چې دې کې زما د اخر پیدا شتا او کنيشتا دنیا په فایده خو ار یو ملالې دي دا ماشوم بچي کته سال لس نور کې بسکټ ورکه بسکټ د الته گزاري وینا مال پیسې کته ول سیو ورکه سیو په 30 روپے کیږي دا ولا وینا مال لس روپے دا که حسین نه په دې پیسې پوهه دې چې دا پیسې د کزه پیار سو کومه نو دې د دنیا په فایده خو هر یو خبر دی په کار چې موږ د اخر د فواید او نمزان خبر کو موږ په سي طریقه وکړو اسکار په سي طریقه باندې کو لوګون دې تمون نورستو کې نو ذکر اسکار کو حد خپل ځان د پاره د دې امت د پاره د مسلمانانو د پاره چې کم بي دي نه اولاد دې ورور دې گاونډي دې داغه د پاره د دعاګانو سوالم کو هغه باندې مهنت هم کو چلو ته وګوره تاسو صحیح ده بچو ته وګوره ستا حالت ته وګوره ته یو بل مقام ته روانه هغه روغ نه سوچ پکار دی یو سره یو عالم هغه زه یو دکان کې ناستم هغه ډېر خسته ګیره په مخ باندې اسم خسته دی او خسته ګیره یو معتبر ګالی کې یو سړی تیر شو هغه بیا غړي اوس کو ګاډي ریوس کو هګاډي نه راکوشو کاټن کپڑے ور سره وي ډېر مزیدار هغه راغسته کاټن کپڑے ما ته مخ ته کې خو دي او زما ګیره خپل کړه زما ګیره خپل کړه او هغه سړی روان شو او ما وته وی چې دا تاسو مې لکار دی دا را کوشوي څنګه دا کپڑے دی ولې کې هو دا زما ګیره دی ولې ما پیژنې هغه معتبر سړی دیندار او چې تا نه پیژنم به زما د ګیره ول خپل کړه وې دا ګیره مې زکه خپل کړه چې زه په دې لار تیرېدم او چې ستا باندې مې نظر اولګ ډېر ماته خستخ کار شوې او په دې ګیره ماته ما ډېر ځل خیر خستخ کار شوې ډېر زیات نو ما ګاډې ریوس کو چې یرا د سنت د پیغمبر پاک په دې مخ باندې دی نو د پیغمبر د اسوس کولو ما په دې وجه مې دا ګیره خپل کړې چې د پیغمبر زو تو سره مې مینه ده وای ما چې ستا په مخ باندې هم پکار ده و چې الله دې مالم توفیق راکړي او چې دا تعالی کم توفیق راکړي دا ډېر خسته او ډېر مزیدار کړ خلق شوق شتا خلق مینه شتا خو څوک مجبور دي یره بیا به څوک وعده نه راکړي ما دې یو کس راغی ما ته ویره وای په پو مې وی چې ګوره ګیره باندې پر بیا موږ لا تاسو ته پر ګردو بیا موږ له څوک جنې نه راکړي اسه دا وایا دا چې کوم د ګیرو والي په کار دا چې به خود ګرځي راکړه ها نه دا خبره غلطه ده دا و موږ ټول پیش کیږو نو کو ار یو نو دام سنت د پیغمبر ډیر زیات قدر پکار دی سنت د پیغمبر یو ځل نبی علی السلام دا خبره ډیر ضروری بیا بس کوم نبی علیہ السلام د مسجد نبوی نه وروته دا جمعه ته بهر شو د مکی کفارو بچیو بچی او هغه لب کوله او د حضرت بلال رضی الله عنه د اذان پیخې کوله الله اکبر په دلی نه وی خو حضرت بلال څنګه بانګ وی هغه بانګ هغه طرز د کفارو د ماشومان خوښ شوی لبه غوند کولې سه په دې کې چې نبی علی السلام یې څنګه ولیدا فورا هغه منډه کړه چې موږ په پیغمبر پاک اوس وਹੀ ځکه موږ داغه دین سپکواله کو نبی علی السلام هغه په سیمنډو ول یو کسې په ماشومانو کې راقابو کو چاغه وروړو نبی علی السلام ته صدر نه وېما وې دا راته وایا چې تا کم نقل د بلال د بانک او هغه نقل خیر ماته وکړه په تیزه د شو ویلې د باز خلک په تیزه یو کال خله غواړي خو کولې نشي بیا د لاسه په وختو باندې خيو باران د واقعیا راځي اغا صحابي ابو محذور رضی الله تعالی عنہ تر مرګه پورې هغه وختنو کل کړی چې په کوم وختو پیغمبر پاک مبارک لاسخی دی هغه وختو کټ کول ماته مناسب نه دی دا د خیر والا وخت دی نو چې پاغه نبی علی السلام د وختو د لاس دوره قدر کړي نو چې بیا کم د پیغمبر د طریقې وخت دی نو دا منګه څنګه کټ کوو نو تاسو خو پوهیږئ کنه دا په کار دی چې هغه صحابه دونه غیرت کړو چې زمون په سر باندې په لا په وختو نبی علیہ السلام لسلاس خیره نو هغه منکټ کول نه غواړو چې زمونږه په مخ باندې د پیغمبر وختري نو په کار چې دا منګه کټ کول نه غواړو توفیق دی الله ټول